ایا د هغه لوی خبر په باب هغه چې دوی پکې سره اختلاف کوونکي وو؟ هیڅکله نه، ژر به دوی وپوهېږي. بیا هیڅکله نه، دوی به ژر وپوهېږي. له عمر رضی الله عنه څخه روایت دی وایي، ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي، هغه فرمایل، که چېرې تاسو پر الله تعالی رښتونی او حق توکل کولای، نو تاسو ته به همداسې روزي درکول کېده لکه څرنګه چې مرغانو ته ورکول کېږي، چې سهار وږي له خپلې ځالې الوځي او ماښام بېرته ماړه راځي. د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی. په یو بل روایت کې ابو هریره رضي الله عنه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، جنت ته به هغه خلک ځي چې زړونه یې د مرغانو د زړونو په څېر وي. علامه نووي رحمه الله د دې حدیث دوه مطلبه بیان کړي دي. هغوی په الله تعالی داسې اعتماد او توکل کوونکي وي لکه څرنګه چې مرغان پر الله تعالی توکل کوي، یعنې سهار له خپلو ځالو ځخه وږي روانیږي او ماښام بیرته ماړه راځي، خو له دوی سره د سبا د ورځې د جمع کولو فکر نه وي. دوهم مطلب، زړونه یې داسې نرم وي لکه د مرغانو، تل یې د الله تعالی ویره په زړه کې وي او د غلبې له امله یې زړونه نرم وي. چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جنوري د میاشتې له څلورمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه عاصم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوسر ټکو ته راګرځوم. د هلمند په مارجه کې د پنځو قومندانانو په شمول دوه اویا تنه قتل درې دېرش ژوبل دیارلس وسایط یې ویجاړ شوي په مهترلام کې په کاروان د برید له امله اووه عسکر مړه او ټپیان شول د غزني په شلګر کې د دښمن په عملیاتي قوه جګړه روانه ده. د ننګرهار په سرخرود کې رینجر ویجاړ، څلور پولیس مړه او ټپیان شول او د خوست مرکز کې په زاړه میدان توغندیز برید ترسره شو. شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند په مارجه کې د پنځو قومندانانو په شمول دو اویا تنه قتل، درې دېرش ژوبل، دیارلس وسایط یې ویجاړ شوي. د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، د مزدور دښمن هغه عملیاتي قوه چې یولس ورځې وړاندې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه، کنډکي چهار او ندالي ولسوالۍ له لوري د مرجې ولسوالۍ ته د عملیاتو په موخه د خپلو یرغلګرو بادارانو په هوایي ملاتړ راغلې وه، پرون مازیګر د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړه. خبر زیاتوي، په سیمه کې مزدور دښمن د مجاهدینو له کلک مقاومت سره مخ شو او ورباندې د خښ کړای شویو ماینونو او لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د دې عملیتي قوې یوولس شوبلي، یو غټ کاماز موټر او یو لوډر د خښکلای شوو ماینونو په مټ ویجاړ شول او د پنځو قومندانانو اسد پوپل، عصمت الله بارکزی، عبدالرحمن، بهادر خان او د کنډکي چهار قومندان په شمول دو اویا تنه مزدور عسکر، پولیس او سنګوري اربکیان ځای پر ځای قتل او درې دېرش تنه نور یې ژوبل شوي او یو فیلډر موټر یې د مجاهدین لاس ته ورغلی د دې ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د سپار په سیمه کې د چاپه وهونکو مزدور کمانډویانو څخه دوه تنه یې د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول او د یاد ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د سپار په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه امریکایي یرغلګرو د خپل تالیدسټو کمانډوي غلامانو په ملتیا د چورلکو په مټ د ملکي خلکو په یو بازار چاپه ووهله دښمن په یاد بازار کې ګڼ جنایتونه ترسره کړي چې په اړه نور جزئیات به یې وروسته پر لیکه شي د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د اڅکزو بلاک په سیمه کې پرون مازدیګر د ګوډاګي ادارې یو تن عسکر له لفظي شخړې وروسته دوه تنه نور عسکر په ډزو سره ووژل همداراز یاد عسکر په سیمه کې یو تن ملکي وګړی هم په ډزو سره شهید کړ په مهترلام کې په کاروان د برید له امله اووه عسکر مړه او ټپیان شول د راپورونو له مخې تېره ورځ سهار شاوخوا لس بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند بسرام سیمه کې د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. د خبر په اساس د بریدونو په پایله کې د دښمن درې تنه عسکر ووژل شول، څلور نور ټپیان شول. په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. د غزني په شلګر کې د دښمن په عملیاتي قوت جګړه روانه ده. پرون سهار شاوخوا لس بجې د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند ناني سیمه کې د ګوډاګي دښمن په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغلې وه. خبر وايي جګړه لا هم روانه ده او په لړ کې یې دښمن ته مالي او ځاني تلفات اوښتي چې جزئیات به یې وروسته په لیکه شي. په جګړه کې تر دې دمه د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی دغه راز لږ وخت وروسته شاوخوا یولس بجې د یادې ولسوالۍ مربوط کوټه سنګي سیمه کې په مزدور عسکرو چې پلي روانو د مجاهدین له لوري برید ترسره شو معلومات ښیي برید د دراسکو په مټ ترسره شو او په محل یې یو تن عسکر ځای پر ځای ووژل شو د ننګرهار په سرخرود کې رینجر ویجاړ څلور پولیس مړه او ټپیان شول تېره ورځ مازیګر شاوخوا پنځه بجې د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ اړوند چارباغ سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر د مجاهدینو له لوري د خښ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د معلومات له مخې په چاودنه کې رینجر ویجاړ، یو تن پولیس قتل، درې نور ټپیان شول. د خوست ولایت مندوزیو کې رینجر ویجاړ، څلور پولیس مړه او ټپیان شول. پرون سهار شاوخوا نهه بجې د خوست ولایت مندوزیو ولسوالۍ اړوند د لویې لارې په سر د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې رنجر ویجاړ، دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د یاد ولایت د قلندر ولسوالۍ اړوند ومنده سیمه کې په مزدور عسکرو چې پلي روانو د اسلامي امارت مجاهدین د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. معلومات ښيي په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند جریم سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د مجاهدین له لوري د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د معلومات له مخې په چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. او یو بل خبر زیاتوي چې د خوست ولایت مرکز اړوند په زاړه میدان چې د ګډ دښمن مهم مرکز دی د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ د معلومات له مخې توغندي په ټاکل شویو هدفونو ولګېدل او په مهال یې دښمن ته تلفات واوښتل، خو دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. د کابل په سروبي کې په پوسته د برید له امله درې اربکیان مړه او ټپیان شول. تېره شپه شاوخوا دوې بجې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې د برید په پایله کې درې تنه اربکیان مړه او ژوبل شول. د فراه په پشترود کې مزدور دښمن له خپل یوې پوستې تښتېدلی. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د ملا امان کلا د غونډۍ له پوستې بېګا شپه مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتېدل او پوسته یې تخلیه کړه. د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنترول لاندې راغله. د نیمروز په دلارام کې د مزدور دښمن یو رینجر موټر د ماین ښکار شو. پرون سهار لس بجې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د کندهاریانو په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په رینجر موټر د ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د سمنګان په دره یوسف کې یو اربکی قتل وسله یې د مجاهدینو لاس ته ورغله. د بلخ په چاربولک او خاص بلخ کې په پوستو بریدونه ترسره شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا لس بجې د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند د ملا شاهین سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته د مجاهدین له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې پوسته ویجاړه شوه او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په خبر کې ویل شوي لږ وروسته سیمې ته د ولسوالۍ له مرکز څخه کومکي قوه راغله او د عامو خلکو په کورونه یې د درنو وسلو په وسیله وحشیانه بریدونه ترسره کړل چې له امله یې د خلکو یو شمېر کورونه او د کلي مسجد ویجاړ شو همدارنګه په ورته وخت کې د یاد ولایت خاص بلخ ولسوالۍ اړوند تاڼې سیمه کې هم د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ چې دلته هم پوسته ویجاړه شوه او اربکیان ته مرګ ژوبله واوښته د کندهار په معروب کې یو بل عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ په مرکز کې له قرارګاه څخه یو بل عسکر سید احمد ولد حاجي محمد د همدې ولسوالۍ د محمدزو د کلي اوسېدونکی پرون مازیګر مجاهدینو ته راوتښتېد. وړمه ورځ هم له یادې قرارګاه یو تن عسکر مجاهدینو ته راتښتېدلی و. نوموړو عسکرو ویلي چې دښمن له سختې ورخطایۍ سره مخ دی او په خپلو عسکرو هم هېڅ باور نه لري. یوازې د مجاهدینو د برید په مهال عسکرو ته وسلې ورکوي او بیا یې بېرته ترې اخلي. د کونړ په غازي اباد کې په پوسته د برید له امله یو عسکر ووژل شو. د لوګر په څرخ ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې درې عسکر مړه او ټپیان شول. پرون مازیګر شاوخوا پنځه بجې د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې سیمه کې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات له مخې د برید په مهال دوه تنه عسکر ژوبل شول او یو بل ووژل شو. د خبرونو پای.